ثم تسحر مستحب ثم د مخش بیان نه بعد و بل مستقله مسله کو التسحر مستحب پر شمی خړل چې دا مستحب دی تسحر منا پر شمی په واز باندې خرو کړل په سخور شي د ستر وخت په خروق شي پاشه برکات ته په شمای فريسه یو برکات سمنه مراد ده چې ستر وخت خروق کې سره په غیر په خرشه کړه برکات ته سګ دا منه وخري چې برکات دا منه چې سبوت به پر رجا باندې کړه دا سړی کوي وي ستر وخت چې خروق شو کړه وي سبوت به رجا زیر نه ورکوي کنه رجا به په سوکا طریقه باندې ساته سبوت مشم ته ورسوي اگر کنه شخرو کې کړه وی کنه یو غړ په بدل شری وی او یو دوکشن مړی د خړلې وی کنه او دا صاحب رجا په اسونه طریقه باندې سار ته ورسوي دا منا برکات او سک دا منا کوئی برکات چې سبو ته به کنه په اعمال د نهار باندې کوي وي سبو ته به ورځ کنه چار کړل شي تر وخت چې پښمای خړلوي بیا سبو ته چې کیم کاروبار کو مشقتی نه کو کنه ا مشقت په زیر نه ور کوي په شمای به خور راوي کنه د ورځې په اعمال باندې ورځې په کاروبار باندې به تک نه خای په قوت ور کو او سک دا منا کو کنه پس خور شه برکات ته چې دا کنه سنت طریقه دا کله ثواب به ته ملاوي کنه پر ویالي په دې باندې اجر ورکو چې ته ستر وخت چې شوی یې سبو ته رژې دې پر کنه باندې باس کې خروب شو کې په دا ټیم چې ګدل ډېر زیر وړي کنه ته کنه خیب لري کړه دا او سبو ته دې رژې نیت ته کړه دې پر راځي کې خروب کې کنه د انبیاء مسلم سنت ده کوي په دې سره ته ثواب ملاوي شي برکت دا منه فإن في سخوره برکتن والمصحب تحيره او مصحب یې کنه تحیر ده سړی دی نو وخت لري لکول اسلام ثلاث من اخلاق المرسلین درې خصلتونه دي چې د اخلاق دي پیمبرونه نه دي یو بل منا د فین نفس خوره برکت نه په پټمی خلق شه برکت ته برکت دا منا چې د سره به حساب کتاب نه وسره کېږي کنه په دې باندې درې قسمه حرف ته چې په باندې حساب کتاب نه کوي چې یو یا په شمی په حرف باندې کای په کې سب کتو نه کنه کنه نه سره کو کنه کډېره مری به وا چار مچار ته یې شو یا کنه په دای سب کتو نه سکه یو چې کله افطار په باندې کې کنه افطار دې پر چې کوم حرکینه ته یې شي دي کنه په باندې الله په کې سب نه سره کنه او یو درنګ کنه چې د خپل دوستونه سره کنه هرو ګرګاټ کې يرون دوستونه کنه په یوه هرو سره کو یګه شاوې چې سب کتو نشته نه راخه کنه سوک کتب ولا خبر دو رخ برکات تا دا بی سبا کسا دو والمصحب تحیرو او مصحبی تحیر دا رای دن وقت پوری دا غنی کی ټول شپه بزرگ شي تیرو کو رمضان شي بیا چې کله خیبه تر سی بیا کنه خلکو کو به و ته سمری کنه سبو المدینه لکو پشه مصحب تحیر دا چې نو وخت چک شي سمره تحیره چې د شپې بالکل پښپېژمه احساس شي کنه چک شي ا م ش و م ن ا د س ت و د ر س ي د ا ق ب ك ن ج ن ت ي ب و ن د ش ب ا و ي ا چې دوی له ګنټې شپه وی کنه په د اخري دوی ګنټې شي کنه خروق پر شبي ولاو کې لکول اسلام ثلاث من اخلاق المرسلین درې خصلتونه دي چې د اخلاق دي په مرور نه دي دا د انبیاء مسلات سم اخلاق وي تعجیل الافطار په بیړه باندې رژیم متول چې یو مشوم یقیني شي به رژیم متول په بیړه باندې کنه تعجیل افطار دا مستحب ده سنه حد پروا شا پلونی کو کنه چې زه خو کنه بس کا داسې نه سوار نیو و داس ډیر کنه د ناس نه منه کنه پارا مرا منه کنه عادي کا نه را خلق لوي کنه دای خاموش وي هروک ډیر نو کو نو کو خروک لوړ یو رې چې مشوم شي کنه بیا رې متول په بیړه باندې دا مستحب طریقه ده کنه د خیب مقابله شي پلوونی اظهار د سیک نه کو کنه بلکې همیشه دې پر کنه د عبودیت اظهار الله پاک ته خور نه را بنګورې په مشکا کنه خو د عرب مشکا نه ادي کدی عبودیت اظهار په چار ده د کم درې اظهار په چار ده کنه ټول ور دې په لوړه تر کړی دو کاروبار پیدا کړی مشکات پیدا کړی یو ځای به تند به کنه وادي کډوم د خبره وکړه چې زه هو کنه ناس ډیر نه مونږ کنه او زره رایا د کنه مت او کزدا و بینو که به وره پتاو باندې رجام وته کنه دا لکه چې فیصله پلونی کې چې زنه وشي کنه زه یا کلا کې کلا در باندې سخت شي کنه در باندې ټینګه کو کنه به پاته به دی ولاږي کنه او زنه سره بیمور شي بیا کنه اځي کا غره ټیر ډیر شي کو ټیک ته کنه دا به مرای امتحان دی پر یو خای پک دا کسی کنه امتحان دی پر وی صبر کسی پلونی دی کسی بیا چې تکلیف یاد یې څه پښتره دا وکړو چې څنګه تکلیف مبلی کا بیا نه وته مانی کنه جایز تکلیف نشته بالکل شاه کنه اس تکلیف باندې نه پیژنه کنه او دروي وتی حالانکه تکلیف وتاوی کنه تکلیف محسوبي سمر انداز باندې چې ویا تکلیف کنه هغه بیان په داسې انداز په چارته چې شکوا ګیلا اظهار نه پوښه کنه ا تکلیف اظهار وکړه کنه چې دا نه مې تکلیف شته دا دې مې خو لري یا په دا واشه بیا په مو تبر وسی کنه یا کنه دا کم دری دا کم دری کنه ډېر په لوري اظهار نه ده پچار کنه او بلکې ځای ګوشي بیا شي کنه چې کله ګوشي به پرودینه پچار دی کنه ا دې کنه فای پک در بند سر وی کنه ایت مقابله ما وت جوړ زو ته جوړا کنه چې زه خو غمل شو کنه بل څه پر ما دیر کو کنه هدي کده فای پک در بند سر واه رجا مش مشوم چې شی به کنه ره خطو په توخار ویا کنه چې دا خو خدای ونه منه کړو کنه وی شاه کنه الوجه مړی کنه او پر وزګار منه کړو ایک بندګی مې کړه کنه هغه کې چې سمره غاټو شنو کې کنه بیا پاته لګی جی کنه شاه تعجیل افطار ودارنګ تاخير د سفوره چې رشکې ورنږدې شي که نه چودې ته چې اعظم کېږي چې به ورځ در باندې لګولي نه چې شپې به که نه زوړه د خرو کړی چې به ته ورځ مشوي سبو ته یې به وي که نه بیا وړه شوی که نه او بل سواک مسواک استعمال که نه دا یې مرونې عادت ته که نه سواک دو ته سول ورې دی چې حدیث دا هغه ده چې دا کم درېشنه د اخلاق د مرسلینه دي د پیمرونې اخلاق دي تعجیل د افطار او تحیر د سحور د پرسمای خو دیو متخصیت ته په دره متشو پرسمای نو بلکې شپې به چې یو رکنه خې به وشو سترګه به کنه پټه شوا به چې ویشو به بنره ته یو را شوا سو وخت راته په دیو مت سره چې کیسه اوسه کنه به کیسه شپې خروج شو باندې شو خلوص شو پرسمای خو دیو متخصیت ته مخه متشو پرسمی خلکینه نوي دا څه مطلب دا چې کنه د درې شنه د اخلاق د مرسلینه دي تعجیل د افطار تحیر د سخور جواب دا ده کنه شاید چې کدای شي کا چیرې پی کنه د امت دې پر پر شمای نو خو په مرونه دې پروي لکه په نره امت دې باندې کنه او داس نو په مرونه باندې بیا او داس ته و کنه او په نره امت دې باندې او داس نو او داس نو نه دا کنه کدای شي کا چیرې کنه په مرونه باندې وی دې پر کنه دا مستحب وي هغه بچګدل یا دا مطلب نه چې د ټولې په مرونه کنه د هر د درې وړه خصلتینا په حد په حد په مرشه موجود وي کنه تعجیل افطار او تحریر سحور په چا شي به یو وي په چا شي به دوا وي په چا شي به درې وړه موجود وي کنه کنه هو داغه خصلتینا افطار شو یا سحور شو سبب شو کنه یو نیم خصلت په هر په مرشه کنه داغه ضروری ده مسواک ټولې په مرونه کړه ده کنه او کله شي کنه چې افطار و و سحور دا غونډه نیوي کړه چا کنه یو کړه چا بل کړه وی کنه خو هیڅ پیغمبر د یو خصلت نه خالی نه ده کنه نه دا ویل شي چې دا د اخلاق د مرسلین نه دي کنه کله هر پیغمبر نه دی خو کنه دا درې وړه کله هر پیغمبر نه دی خو دا درې وړه کله هر یو پیغمبر شوی نه خالی نه ده کنه په هر یو پیغمبر شوی یو خصلت پښه موجود ده الا انه اذا شك في الفجر دا مستحب نه کنه استثناء ده لیکن پښه پښه می خو مستحب نه دی اذا شک فی الفرد چې کله شکمانی په 14 شي کنه چې 14 دوه کم نو پښه چې شکمانی به د پښمای نه خوري ا شک سمره دو منا او تسویو زنین منا د کنه شک هغه تسنیدو برابر ولا د دوړې کنه علمه ځون نه دوته مطلق ادراک مراد د علم مراد کنه اعتقاد رجحانه تسوید ځوننه دو مساوات تا کنه دوړې علمه نه دا پیسې را کړه شي چې شپه دو نه دا پیسې را کړه شي چې ورځ دو کنه بالکل کنه پستن برابر وي لوړ یې بیا په دغه شي خلک ما که کنه احتیاط ته قضا دغه دو کېدای شي کنه چې ورېځ وي فالافضل ان يدع الاكل وجب خوندو چې کنه خلک نو خو بهتره ده چې خلک ته پرېږدي تحرزنا لمحرم دې پر زور مې کړې د حرام نه کېدای شي کنه چې ورېځ وي کنه او دې په خلک لګیا شي کنه رجابې بنو شي ولا يجب عليه ذلك او دا عدم عقل په دې باندې واجب نه ده امت مسلا زکه چې ګرګور نه کنه خوشا خبره نه وکړه کنه ساده چې ما کا و ان کان اکبر ای انو اکلا والفجر طالع او کچې د غلب کوم انداز و چې د خلو کړه دا و چې در خطلې و دا غلب کوم ثبوت جوړ شو کنه فاری قضا وی په دبو نه قضا دو دا رجان نه شي په د قضا دو کنه عملا بعالی بربی دی وجه عمل په غلب کوم بونه وفي الاحتياط او په دې قضا کې احتياط ده ولا زه روایت لا کدلې او په ظاهر روایت باندې په د قضا وجه بندو لئن یقین لا لا یذل الا مسیم ځکه چې یقین نه خپل مگر په خپل میسه سره شپه راونه ورونه د مشوم نه شپه وا وا وا کنه چې دې تر ورسله کنه نه هغه یقیني شپه چې سپره داسې یقیني دلیل نه ویلو غلا کنه چې دا شپه نه دو چوده دو کنه امر به میش کنه شپه وته ویو ظاهر وته چې قضا نشته باندې ولو زر ان الفجر طالع او کچری یقینی پته ولګی چې جو خطرې وه بلا کفرت کفرانو سره باندې لانه بر الامر الاصل ځکه چې د بنا کړل چار په اصل باندې بنا کړل چار چې په شمی خلق ته په اصل باندې چې شپادو پاوشه خلق ځکه کو چې دوی چې شپادو کنه نسدا نیولې رجانو مده کې چې نیولې رجاو آی مو تکړه فلا تذحکلوا عمدیتو کو زور نه پېد شو نه کفاره نه پوندې وړي خدا رضا نه وشو لکه نه دا خو چو دې په ترابونه چې یک یقیني پته ولګېږي که نه چې هغه چوده وه پټه مازن شو چې تو خرو کړو که نه بې رضا نه شو کفاره نه شته منه او که چېرې شکمنه کیسه وه په داسې شک چې پوته شو که نه بې رضا شوي ده ولو شکه فی غروب شمسه که چېرې شکمانو په غروب شمسه چې سترګه ډي به دوه کندو ډي به کنه دای روزه متوي لا يحل له فطر دو ته فطر نه وي تحلل نه وي ته جایز ده کنه لأن أصله النهار أصل وريد دو اچو دي نه وريد روونه دو روونه دو چې سي پرې کنه یقیني دلیل نه پیدا شو چې سترګه ډي بشوي دو امر به کنه دي وريد نه وړي چې وريد نه دو ولو اکلا فری قضا او که په دې شک حالات سي کارو کو کوئی به په دې باندې قضا دو رضای مت دو عمل به اصل دی وجه عمل په اصل باندې اصل خو ورېز وه وان كان اكبر وي انه وكلا قبل غروبه او کچه د غلب کوم نو سو چې کنه د خروق وکړه د ورن مخ مخ خروق وکړو فاري قضا په پدبو د قضا دو روایت واحدن یور و روایت دا یور روایت کړه په دې بل نشته غلب کوم نو بیا په دبو د قضا شته په خلاف ته کنه چودي طرف نه اړیکه غلب کوم جوړ شو کنه چې چوده وه دا ظاهر مذهب نه سوچي رجای شوی دو کنه ځکه چې اصل شپه وا کنه و امام صاحب یې کنه ساتي کنه نه کنه قضا ضروري امام صاحب نه کنه نظر به دا وکنه وان كان اكبر انه اكلا والفجر طارون فاري قضاءه قدبون قضاء خوشتا دیو جا عمل پاره په مونږ کنه والا ظاهر وته ظاهر وته چې قضا نه سبند شوی دو مناسب ادا دوی چې کفاره دا واجب شي شک په حالت شي د خروج کړو شکمانی چې ورز کنه سر غړي به کنه ریبا او کنه بیا سلا یا شي کنه احتیاط نه کې خروج ته وکړو او پاته ولګي دا چې سر غړي وړي به کنه به یم به په چار دي چې په دې کنه په دې کفاره باندې وړي یم به ټکا ځکه وایي چې عالمونه په دې اختلاف ته کنه قضا او په اتفاق سره دو کنه او په کفاره شي د عالمونو اختلاف ته کنه ا محمد صاحب روایت ته چې کفاره نشته بوله کنه او د زنا عربو وی چې شتاب نه نظر الا ما هو الاصل د وجه د نظر نه د وجه د ورکتو کنه هغه وخت چې اصل دا چې نهار دو کنه اصل دا ورز او دای په شک معنا دا کنه د سره پیسې راځته چې شپه دو او د شک په حلال شک وای خوري به دنه بده پاته ولګي دا چې ورز وا کنه نه کفاره شتاب باندې ومن اکلا فی رمضان ناسین چا چې خلق کړو په رمضان شي په ویره باندې خلق یې وکړو یا شکر وکړو کنه رمضان نه ویره ده په دا خو رضا نه مته ده ورشه کنه چې پته ولګي چې دا په رضا دو کړ په رضا په خلق مې وکړو وظن ان ذلك يفتره و حال دا و چې دا ګمون جوړ شو چې انا ذلك يفتر چې دا خروق و د شوق د رجامو ته وي مسله پته نه وته لګیا دوی چې دا خمه خروق چوکړو رضا بیا ته چې خلوق پنه کې شوق پنه کې او ته په خلوق لګیا شې شوق کې کنه په دې مره فرتا کنه چې دا په کوز نه کې کنه په کوز باندې رضا نه موته وې کنه رضا دې نه ویرا دو کنه خو رضا خو دې ختم وکړه اې دا غسړه یې کنه چې دا مسله ته مالی منو دو کنه او دا وی کنه چې رضا مې خو متشوي دو نه دا کنه پښه ګرام نه ده کنه ورسې چې موته کنه رضا پښه ګرام نه ده ځکه شپېته نه خلوص شو اشتباه مستند دو قیاس ته قیاس ته قضا دو دې ته اشتباه فی المحل وته وی اشتباه فی المحل محل نه رجا مراد دوی په دې رجا خپل شباب پرتا دو کنه دا شباب پیدو دو کنه ا ك ي ا س ن ا يو دليل شرعي ده نه پيدا شوي دو قياس يي كنا شاكي خروق ته كنا ده خروق ته وكړو رجا ده نو شو ده ختم کړ ده ده اشتباه مسلو قياس ده فتحقق شبهه ن شبهه پيدا شولا په دې رژه متول شي شبهه پيدا چې کنه دا موته دو کنه موته کنه بیا چې موته خودو شبهه پيدا شولا او حدود و کفرات دا په شبه سره ساکتې دي کنه دا کفرات و کفرات کنه شبه دا د شبار ولیدو چې کوم وته اوی درې شه ادوس یې خروج په شو کړو کنه اي موتر را باندې کړه رجا موتر شوی دوی نه باندې کړه دا دا شبه شته کنه اې دې وجه نه کفرات نه حد ساکت شولا شبه موجوده ده و ان بلغ الحديث وقد حديث رسول الله ودي سړيتا وعلمه په حديث په منام ده پوياو حديث تر ولا وکنه اګه سړي ولا چې کیم سړی کنه په ویره خرو کړو شو کړو کنه بیا نبی سم نه پښتنه وکړه چې مو خرو کړه ده شوک مکړه ده چې تیم ماره سم وکړه رضا سات تر سوا رضا ده کنه نو خرو پښویه په ټینګ شه په کلاک شه کنه سات تر سوا دا خدای پاک درو خوړل خدای پاک درو شیر کنه رجا د نن متشوی دا مسله ته مری مو دې سړی ته اذن په ویرا باندې خلکو شو چوکو شو اوس یې پاته ولګي بچای د خمه رجا ما مو خلکو کړو خیر دا چې نه متجی کده چې مسله دا چې نه متجی کنه او بیا نو ودر دو کنه هرو کې په سر وکړو شو کې په شو رجا مو تکړه کنه یو سو په چار د چې کړه یو سو ګرام موبایل شي کنه چې ګرام یې رضا دې اسمو تکړه په کوزه مو تکړه کنه په خو دې پیدل چې په مینه مو ته کنه ویل دې مو تکړه کنه فكذلك چې بیا کفر نه پونه وړي په تنه پونه وړي کنه په ظاهر روایت سي اگر کہه دو کنه دوی ته به ګناګور وي په بشر سره ګناګور نه وکنه چې مثلا نه وته بری ما او کنه په تنه پونه وړي ظاهر روایت ده وانا ابي حنيفه لم ان تجبور امام سره روایت ته چې نه کفر یې سوجي بيږي او دا کنه نیو نه رجا به اوسه په کوس په موت کړه نه په دغه فرادو دا روایت ته مذهب نه ده وجه الاول وجه د اول دلیل اول چې بیا کفاره نه بده وړي شوبه شته اگر که د څنګه نشته کنه د څنګه نشته ځکه چې مسله وته منی مو د چې په ویره خلک شنو مو ته چې خوشبه په خپل موجوده ده یا مو شوبات الحکمیت او وجود د شبه حکمی حکمن شبه موجودو په نظر سره قیاس ته دلیل دا قیاس یو دلیل دا هغه چې رای موته د سړیا کنه د رجه بالکل یو زیر یې چلاوله دا کنه رجا و خروق شو که دا سره یې یې بدی کنه خو یا به رجا وي خروق شو به یا به خروق شو کې به رجا نه وي کنه دا خروق شو کړه دا په نظر سره قیاس ته چې وګورې کنه شبه موجوده ده اگر که د څنګه نشته شبه فی المحل ده په شباب محل شغلی د شبه وجود په چا ده کنه دا نه چې سړی دا اعتقاد وي بم داسې ها چې چا دا چار کړی نو هغه اعتقاد ته د بار نشه کړ چې دا ته کړ په دې باندې اعتقاد وي چې دا خو رجال کې موتیری نه په خپل که شبه وجود په چار ده چې شبه شتا او کنه شبه دې کښتا دې دې کړ شبه دې دلیل ولرتي دلیل یې ساوي غوي چې رجای موت ده او شبا د کنه اختلاف وتی امام مالک سبا رجا باندې متولا هغه لوی مجتهد دا یو عالم دا وی چې رجا موته دو کنه نه فلا ينتفي بالعلم هغه شبا په علم باندې نور کیږي ا د صحیح کې کوم حدیث تر رسول الله په دې مسله پوهیږي چې نه مته وړي کنه کنه هغه باندې په پښتنه کې چې ویل مته سړیا کنه چې دا خلکو کې کوي شو کې کنه کنه وی چې حدیث روغلا ده چې حدیث یې ویلې وکړه مو ته نه ویلې کنه و منافی چاري کړو کنه حدیث یې مو ته ویل نه ویلې کنه هغه ویلې د فکر چې راشي په تو کنه چې باس په خو به در نه پیږي کنه نه به جوړ سره سره کنه دا به کې چې باس به کنه په حدیث پسې درې می مشوره نه ویسول کنه مشوره دین خو عبارت ده اتباع نه مشوره نبی سم د کور اتباع کې اگر کنه مشکنه دماغ یې نه وخلیا د ما خو مې داسې چې را موته دو که نه هنې منې به چې شما وجه ده فلا انت فی العلم هغه شباب په علم باندې نه ورکېږي هدې بل مثال ده کوت الاب اجارت ابنه لکه وته کول د پلور ویندا د خپل زی په زنا سره کړ چې پردیش سره زنا وشي کنه او یا وین سره زنا وشي په باندې حد جاری کیږي لور ولاګه د زی ویندا سره واته وکړه کنه ا دې وینځه په لاس پر دی دو کنه ا په پیسې باندې کړی دو اګه وینځه دو پلور واتی سره وکړه کنه دا زنا دو او پر دې شي چې زنا وشي سره په باندې خرچ لري کړي دو ته نه په جری کړي په پلور باندې په ګلنګور دا کنه خو کوړې به شي ته ملو کړه ځکه چې یو حدیث روغله ده کنه انت و مالک لابیک کنه په مثلا چې انت و ما تو ولې تو مول دا تو پلور دی ا دې حدیث به دا کړل شا کچ دا خو دې کړه دا غدې پزی مول دا د خو نه پیاسم د پلور بل چې کړه دا د پلوري وې ته د مول د ولات ته د تو وینځه ولا مون دا ته پلور دي کړه ا شو با پیدا کړل چې دا لکه چې خپل وینځه ورته کړې وی کړه پر دې وینځه ورته کړې او حدود وکړه کړه کفارات دا په شبې سره سکتې چې شبا په شبې سکتې شولا اگر کدا مطلب یې نه کنه ا دې حدیث چې ته و ته مول ته پلور دي کنه چې تو دي دا د پلور ته ورل آی کنه که خوري او که خرڅوي که کنه که څه په مونږ کو کنه دې مطلب بل ده مطلب یې دا ده چې کچېرې پلور دی ورا ټول شو ته دولت ته ته مول ته کنه ای خروق ته پر ټول شو ای شوق ته پر ټول شو خطه جمعې ته ورا ټول شو کنه وای ته نه کنه اجازه نو وشتلو کنه دا سه به پښتنه باندې خپل انداز باندې خروق وکړو چې سمر راوي ته محتاج وکنه په خپل انداز چې څوک نه وکړو د سره خپل نوې تلو سره کنه خپل یې سره سره سره چې وي به نو څه ویل کنه خپل یې سره سره سره کنه د تو دولت ور مجبور شو کنه نه خلق وکړو یې درای وکړو کنه ته پیسې ولګولې کنه به دا وته جلسه چې دې مر کنه استعمالول شي به دې اجازه نه زی اجازه نه انت مالک لابیکا دا منا چې ته کنه خپل حج اټوله په شي چلولا شي دا نه چې دا ذات ته تو ده اې د حدیث مناله ته منی مو سړی ته کنه انت وایو کله د عمل چې تخپل ټوله چلول شي همو په دې باندې کېږي نه بیا هم نه کنه او دوی چې واتی وکړه بیا به نه سکه ته ځکه چې ظاهر حدیث خدا سوي کنه چې نه دې تو دی ها د ته پلوته مضبط انت او مالک لی ابي کنه پلوته مضبط دی دلیل له وجه نه د شباح پر موجود دی کنه اگر کمیری ته کاده دا نه ده کنه مسله باندې پوي چې دا مطلب نه حدیث دا یو قسم درای ده علاج ده وینا فساد شي کنه بیا د خپل طبيبون دي ته مالي موي کنه په خپل موسم شي په عراق باندې کنه عراق پوچې ته پتري متري باندې اوس کو بیا په باندې ښکار کړی دي کنه بیا وینا ربوسي په خپل انداز باندې دې ته احتجام ته شي کچې ښکاری ولګولو پرې راشه وینا ویسره وظن ان ذلك يفتره نو ته شرعي دلیل نشته چې هغه نه شباب پیدا کیږي کنه ویل ته داسې کې چې دا من رشای مو تاسو له سوله بل ویل وی نه قیاس داسې وی نه حدیث داسې وی نه آیات داسې وی کنه تو دونه ما کنه دا خبره مسله چې کړه چې په ذکر لګولې باندې رشا مو تیږي یا تاسو دې کې چې کنه رشا و کنه مو تیږي مې د حرام تیږي چې شي ناس نه وځي کنه نه مې مخرجانه ویل دې نو ته داسې ورې سمره متیاز دې کې کنه ته مر خلا د نه وځي پانه مو تری به په وینه وته لري نه مو ته شولا نه دوی ته چې دای کنه دا ګمون کو چې دا مې چې را مو ته شولا کنه دا ګمون بلا دلیل دا کنه صدا دلیل نشته چې صاحب په شاک شا چوي کنه ځکه شپه ته کنه په ونه وشله الا اذا افتاه فقيه بالفساد مگر هغه ته چې فتوا ورکو یو کنه عالم په فساد باندې فتوا ورکو علم نه پښتنه وکړه چې سول مو هکنه ښکار ولګولو وینه مې وې سلا ایو ته چې بیا په دغه رژام وتیږي ای فقی وته ویل مفتی وته چې هغه رژام وتیږي دا یو چې اسمه رژام وته شو لا به کنه ټول ورځ ویل شي مګر ځکه نه خروب شو کوکا به خروب شو کې په شو کولو رژام هیڅ موته شو لا افقی مسله وې ته غلطه وشلې وکړه رژام هیڅ موته شو لا کنه خوش پته نه وشته کنه ځکه چې به چې ملوته ویل چې رژام موته دوه لان الفتوى دليل شرعي ځکه چې فتوا دا شرعي دلیل ده نو ته یو مو فقيه وته ویلي چې تور شام موته دو کنه فتوا دا شرعي دلیل ده چې حق یې په حق ته امي شه دا هیڅ مې رجه ده کنه سړی ته کړی چې امي وي مجتهد نه وي ولو بلا اول حديث كذا تا حديث رسول الله حديث تا دا حدیث یو تر سواله ده د سړی ته او د ښکار چې ولګولو که نه دا به نبی ربی او سب ښکار که نه چې رشاد او پر شکل ښکار مو دی بیا چې که نه ښکاري ولګولو ولې ته چې دا خو مې رشاد سره مو تکړه مو ښکار ولګول په ښکار لګول رشاد مو تیري حدیث مبارک ته افضل حاجم المعجوم وکنه حدیث یې ودل او بکیر ته لوړو په شکره دا مفتی چې وتوی چې رجال موتر شو لا بیا پای چې عمل وکړو شپې تېره خلوص شو که نه بیا نبی سم چې حدیث ده ته رسوله وه دا چې ته لیدله وه که نه په اردو کې ته بیا شي که نه بیا پای عمل وکړو که نه په دا که نه عمل وکړو په دې حال نه ګرم نه شپې ته نه په وړي ځکه چې وي چې خو مخه حدیث کتلی وو په حدیث مې دا لیدلی وي وعن ابي يوسف خلاف ذلك ابو يوسف نه دې کنه خلاف مسله وچنا کا مفتي وته ویل او د کنه بیا رجا مو تکړه بیا پښنه د ګرام او که حدیث تر سوال وی ولای په حدیث باندې په خپل عمل باندې کو کنه او رجا په سمو تکړه شپتنه نه خلصري لأن العامي الاقتداء بالفقهاء ځکه چې په عامي باندې عامي کن عام خلک چې هغه مجتهد نه وي کنه عالم نه وي په باندې اقتداء فقهاء په صاحب فقهاء په صدر می کنه په خپل به د آیتینا او د حدیثینا خپل مطلبینا به نرو خلی کنه په عامي باندې لازم د اقتضا په فقهای په سمونه نه پښتنه کو کنه او دا کنه حدیث په خپل په اردو کې ته بشي دلا و افضل الحاجم المهجوم کنه معنا ویرا لا پکنه چې د حجم رجام وتر سم حجم رجام وتر سم بیا خپل کنه او زون نه کنه ملو جوړ کوي حکم ولا کو چې مخ رجام وتر ځکه چې حدیث مور کړه کنه لان على لمعي الاقدام بالفقهاء فهمي بوند لازم ود اقتداء فقهاء يقصي ابي د فقهاء نه پښتنه کو کنه فقيه نه پښتنه کو پومي بوند ا دې وجه نه کنه کچره یو آیات وو یو حدیث وو اے چې کی مطلب وو آ تو کی مطلب معلوم کړه ده د آیات نه په خپل استنباط نشي کړه کنه چې بل څه کوي چې د مطلب داسته به وي چې مې کنه په شوی چې داسته کنه مې هو ټول نقل کوي کنه د فقهاوی خبره نقل کوي فتوی کسي کله چې په کې فقې سویر دي په کې مجتهد به پاغه و چې اغاز کوي کنه اغاز نشي ځکولای پته نرته لګي کنه چې کې مې مجتهد امام حنیفه صاحب کې مسلې کې دي پته یې نرته لګي کنه زیوتوي کله چې مليور شي عالمور شي خدا به کړی ښه کنه چې هغه که د مینه پسې کسې هغه پاته بر لګول شي کنه په دې باندې مشته کنه مليون نه یو کنه عام یو نه کنه علي به ته شي فقيه ته شي کنه چې په خپل باندې آیات نه مسلال ملي مولا شي امام خلیفہ صاحب ته حاجت نه پیښ شي کنه په خپل باندې حدیث نه مسله ملي مو شي کنه امام صاحب صاحب ته محمد صاحب ته کنه مختج کیږي کنه هغه ته فقيه وي ته شي کنه نه پامي باندې کړه فقهاء په څه کنه هغه دې مجتهد خبره کو کمال کو کنه ایا ته حدیث په خپل مسله استنباط بندر کو کنه تلوی توضیح شي کنه دا مسله یې چرتری ده کنه په تلوی توضیح شي پخې کنه دا لیکلي دي کنه چې په عامیونه باندې کنه د مجتهد و دې کنه فقيه کا کول حجت تا کنه حیات علی چې د پرنده حجت دا چې مثال درکول لکه دا بجلی ولا چار دو کنه دا لکه بجلی ولا چار دو کنه یو د کله ملونی د خپل چې ځابې کړه مکمادو وخت کنه هغه کنه د ګرم لړ ته تندور په وته ولګوي او د ګرم لړ ته دوړي ورچې ګړي کېږي کنه او مش له پر کنه دا لیکري وی کچې دا د پرې د پتر پر خطر دو دوله به نه لور سي کنه او دې کنه اته رسول لګوي کنه نه آیات او حدیث می سول دا د امید پر چې کنه لکه چې ګرم لړ ته رسول لګوي کنه هغه به د خراب کو کنه کله کله آیات منسوخ وي کله کله حدیث منسوخ وي کنه او کله کله کنه دا مقید وي داسې مطلق نه وي د آیات د حدیث بس دې کنه پاته لګېږي بل آیات نه حدیث پاته لګېږي چې د سره یو قید ساوي سره او ته خو به لغار لیدل وي کنه هغه څه به کنه اروخل عمل په مونږ کې کنه د دې کا یته نه او د کنه دې دې پر اجتهاد په چار د دای مجتهدین چار د کنه آیات حدیث مسله باندې کنه دار چې چار نه دوه لهدم الاهتداء في حق الى معرفه الحديث ځکه چې عامل یار نه مې مې نه مې یو یار مې کنه په حق ته او میشه په طرف ته معرفت ته حدیث ویل د کنه حدیث په خپل مسله ته بات کو چې رام متفلا نه په دې باندې فتو وړي کنه وین عرفات ویل او تجب الکفاره احادیث کنه دا حدیث مشوي کنه چې نه حدیث موجود خدا کنه افضل الحاجم المحجومه د حجې مو د محجوم رجا موتر شو حدیث موجود خو ده لکه دې کا چې پوس حدیث موجود چې تم مالا سم وکا کنه قیاس وې کا چې رجا موت د حدیث چې نه موتا ا حدیث وجه نه کنه میر هغه کفاره لازم نه کړه دوته یې کنه ا حدیث یې کنه خلاف روغله ده کنه چې رجا موت د اگر کا قیاس چې نه موتا خو کنه حدیث چې رجا موت دوه بیا په چار دو کنه چې کم سے کم شبا خدا پیدو کو دا حدیث دا که دا حدیث دلیل ویل نه کنه هغه که حدیث دلیل او دا حدیث دلیل نه ده ځکه چې هغه که کنه حدیث دا چې کوم حدیث ده کنه چې ته کنه حجم رجام وتشا د حجم رجام وتشا حالکه وینا وی اصله کنه سي ناسه خو لوټ شوی نه دی نه خروق کړه دانی شکر دانی ثابت کړه ده کنه وینا وا وینا میرا بهر وته لکه متیاز به جکشنه متیاز کې کنه وړې متیاز کې خاطه متیاز کې کنه یا کایو کې رټانه مو تیږي کنه دا بالکل کنه سو پیسې دي قیاس نه خلاف و قیاس نه خلاف تا کنه هغه ته چې رټانه مو تیږي کنه او د حدیثه مطلب دا نه چې رټانه مو تیږي مطلب بل ده کنه او ته دا مطلب خو چې نه رټانه مو تیږي کنه دا حجت نه ده ا دې طویل ده ا طویل دغه د کوم چې دغه سړي په غیبت لګیا وي د حجم محجم کنه شو کنه ممکن خی غیبت شریک راو او نبی سم په ویرو غیبت ویلو چې افطر الحاجم نه وجو کنه ا دې یو خو رضا بربود کړه کنه رضا سره موت کړه کنه په غیبت لګیا دا چې ثواب یې ختم شو نه چې رضا یې موت دو یا دا طویل په شکو کنه افتر حاجب المهجوم کنه چې دا په متول سره ویرل دا حجم چې د کیم سایز کار وینه او بوسی دا خو په زیر سره کړه وینه کخی خره په طرح باندې کنه بیا پر راځه کنه په زیر سره تاسو شول کې کنه چې دا به د غړاپ لور شي په دمره میا شکر شپې نسره کې تا یا مخه مې راځه وینه نسره سره کنه پر راځه لګیا یې کنه رجا به موت شي او دا کې بل بل طریقې چې ته دا مره کړه جمعې په جمعې وینه او بوسه کم زیرا به شي کم دلې رجاني ولې دوه رجابه نور سره کنه جابه د موت شي دوسته اصل حاجه مو کنه دا لکه په اعتبار د ما یې اولې سره وی کنه چې انجام دې په متولې ورشي کنه انجام سره تقریبا سره موت وکړه اي کتن افطار نو مراد وان عرفات بلو کچره طویل یو ته ملیمو اې د حدیث او د بیا کنه را پسې موت کړه تجبل کفاره تو به کفاره واجب دی د انتفاع شوبته ځکه چې شوبه پسې کنه حاصل ختم شول دوه ته یو څو پیل کړي چې امام ابو زعی دا کنه یو فقیر ده اې دا مذهب د په ظاهر حدیث تکتا چې نه د کړه په اخدیام سره رام وتیږي کایه ته ورولې ته چې رام وته دوه کړه به په سمو تکړه وای چې وقول الذي لا يجب لا يرسل شبهه د او زیو له خبره چې شبهه نه پوي د کوي له مخالف پر قیاس قیاس خلاف نو کنه اې دا ته ویلې وکنه حدیث هغه ته چې رجام وته دوه او د زیو ته رجام وته دوه کنه بیا به عمل نه پوندو کنه او چې عمل پوندو کو کنه تویل ته مری مې شکر شپه ته بونه وشته لیکنه بلکې اصل شپه ته بونه وړي کنه عمل به نه پکې پدې کنه فتوا به نه پدې حدیث باندې ولو اکلا بعد ما تاب متعمدن کچیر خلق کو پاسه کنه چې غیبت وکړو غیبت وکړو دنه بعد خلق کو په کوز باندې یا په دې باندې کسادو کفرادو کیف ما کان سرنګ چې وی که حدیث تر سوره وی کړي رسول الله په حدیث نه پوي کني پوي لأن فطره يخالف القياس ځکه چې فطر دا کنه قياس خلاف ته چې خريب رغدو بول چې غیبت رغدو چې په دې باندې رحم تر صلات دا کنه قياس خلاف ته او چې کوم کنه حدیث ولا دا چې په غیبت باندې رحم تیری ول حدیث مؤول بالاجماع ټول علمون وی کنه چې نه دې بل مطلب دا کنه په لونی خو روان شته کنه دا به دا مطلب کې چې شپې رغه وکړه سر وخت رغه ورې شادي ولې و کنه بیا په دې ورې شې ورې شو دوه کنه به جما سره وشلا عليه القضاء په دې له خبي ولې باندې په دې ورې باندې قضا دو کفاره نشته وکاله د پر مشه چې لا کړه په قضا نشته اعتبار بالناس کې اخوي کنه په غویروین کې باندې په ویره باندې کنه کتونه جما وشلا کتونه خلق شو ځاره متري خو د رژه مو ته ولې نیت په نیت باندې نه بیا هغه مې رژه نه مو شوم وته ای خو لور کنه کس تاره دی خبي ولې کنه د سره عمل کړی نو پته نه وته ولګی دا یاد لوري کنه اپ زه نه پیږي والعذر ابلغ ذلك عذر خو ډیر کامل ده کنه پاغه نسینه لعدم الكسر دوته کنه د فعل کس نشته بخلاف نسینه چې اړیکو د فعل کس نشته خو د متولي کس نه و ولنا ان النسيان يغلب وجوده به هو چې په نسيان شدار جموته وای کنه په نسيان شدار جموته وای کنه اړ کو هو کنه کیا څه کدا سو د حدیث و جنا نسيان مې کنه مستثنا شو ده کنه نسيان کنه وجود غلط ده نه کدا شي چې شریعت هغه ځکه مفکره وکړي چې دا نسيان ډیر پېښې کنه په خلاف ته کنه دا غنا ما فعل چې به ولي وسا کړ عمل کړي یعنی وري کړ دا به چې ته شاد نه دی کړ دا سره الحق نه کړي پانور کس کړي واه دا نادر ولا دې بل کفاره تو کفاره نه وجب دي لئن دا مې جنات ځکه چې دې طرف نه ګناه نشته